مؤمنان به دا غنیمت پنځه ځایه کی څلور حصې به راوالي مجاهدینو ته به یې ورکي پنځمه حصه به راوالي پنځمه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه پنځمه بیا پنځه ځایه کړه یو به د ده د ضروریاتو دپاره وه یو به د هغه د اقرباو دپاره وه بله به د یتیمانانو د پاره وه بله به د مسکینانو د پاره وه او بله به د ابن سبیل د پاره وه اوس دا دلیل چې واقع دا خمس چې دی خمس دا پنځمه حصه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حادثو د پاره وه دغه د ضروریاتو د پاره وه د هغې دپاره دلیل څه دی یو به دا مسله بیان کړي باب الدلیل دا باب دی د دلیل په دې خبره علا ان الخمس چې دا خمس د غنیمت دا د سشي د پاره دی لنوائب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پاره د چا دی داغه ضروریاتو د رسول الله دی نوائبو دا جمع ده د نائبتون نائبه دغه ته وایي یو حادثه حادثه راشي لکه زمونږ حادثه بیمار پیښ شو اپریشن مسله راغله مړی راغی څه بل تاوان راغی نو ان الخمس چې دا خمس د غنیمت چې دی دا به د څه دپاره وي لنوائب رسول الله وسلم دا به دپاره د ذریاتو پوره کولو د چای د رسول الله یو والمساکین او د مسکینانو دپاره دا یو مسله دویمه مسله دا ده چې و ایثار نبی صلی الله علیه وسلم او غوره کول د پیغمبر علیه السلام و ایثار النبی صلی الله علیه وسلم او غوره کول د پیغمبر علیه السلام اهل الصفه هغه خاوندانو د صفې له والارامله او مسکینانو له حضرت فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خمس په باره کې سوال وکړو چې حضرت زما د لاسونو ته وګوره زه مې چن کوم دا لاسونه مې ټول تڼاکې شو نو ماله چې دی دا کم غلامان چې تا ته راغلی دي په خمس کې د دې نه ماله یو خادم راکه چې زما خدمت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل صفه راواغشتل او په خپل بچی باندې غوره کړه وی بچی تاله نه در کوم چاله ورکوم د اهل صفه وله ورکوم نو و ایثار النبی صلی الله علیه وسلم او غوره کول د پیغمبر علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام ولګېد او غوره یې کړو څوک یې غوره کړو اهل صفه هغه خاوندان د صفې صفه وی سپر ته چونتره سپر دا کچه سپر نی دیتا وی دلته صفه په مسجد نبوی کې شمال پلو مشرق ته دقه ځای کې یو چونتره و سفر دې کې به دا غریبانان صحابه دغه دیرو هغه صحابه چې نه د چا ښځه وه او نه د چا کور او نه د چا خپلوانو دا به دې ځای کې اوسېدل چې امن به او سبکونه به وي او چې جنگ به شو جهاد ته به تلل دا غریبانه صحابه و که چا به شی راوړی و خوړلی به و که چا به نور راوړی اوږې تږې به و نو غوره کول د پیغمبر علیه السلام هغه خاوندانو ته سفیله والارامله او مسکینانو له چې پیغمبر علیه السلام به لګېده او مسکینان به غوره کول دلته د ارامل معنا کوي مسکینان خو خپله معنا د دې دغه د ارامل عربی کې ارمل هغه چاته وی هغه سړی چې ښځی نی او ارملتون چې شي نو هغه ښځه چې خاوند نی بې خاونده سړی یا بې خاونده ښځه یا بې خاونده سړی بې ښځې سړی ورکول د پیغمبر علیه السلام اهل صفیله او مسکینانو له دا کله حین سألته په هغه وخت کې چې سوال وکړو د رسول الله نه فاطمه او حضرت فاطمه چې حضرت مال په دې غلامانو کې یو غلام راکه وشکت الیه او حضرت فاطمه شکایت وکړ رسول الله ته د سشي شکایت یې ورته وکړو الطحنه د اوړه کولو دې به اوربشې اوړه کولې الطحنه د اوړه کولو د اوربشو والروحه او د میچنې چې حضرت زکور کې میچن باندې اوړه دغه کوم نو دا میچن داسې خلک تاوی یې چې تاوی تاوی نو دې سره دا لاسونه تڼاکې شي لاسونه دغه شي پوڼې زخمی شي وشکت الیه او فاطمه شکایت وکړه رسول الله ته الطحنه د اوړه کولو د اوربشو والروحا او د میچنې رستو دی و حین سألته حضرت عشی د رسول الله نه سوال وکړو حضرت فاطمه د رسول الله نه سوال وکړو د څه شي سوال یې وکړو ای یخدمها چې رسول الله خادم ورکی دیتا من السبیه دا غراوسته شو قیدیانو نه حضرت دا جهاد کې چې کوم غنیمت کې قیدیان راوسته شوی دي دین مال راکا ای یخدمها چې رسول الله په خدمت کې ورکی دیلا من السبیه د قیدیانو نه نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې سوال وکړو نو پیغمبر علیه السلام ورته څه وایي وایي بچی الله باندې توجه وکړه فوکلها نو رسول الله دا وسپارله الی الله الله ته دې له شی ورنکه وایي دا اهل صفه له ورکومه تاله بچی نه در کوم الله دې ستا مل شي فوکلها نو پیغمبر علیه السلام وسپارله دې له الی الله الله ته حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة ابن ابي ليلى وي چې حدثنا علي بیان وکړه موږ ته علي واقع راته بیانوي چې ان فاطمه ته چې یقینا حضرت فاطمه اشتکت هغې شکایت وکړو ما د هغې تلقا چې هغې ته میلاو شوی و من الروح من الروحا د میچنې نه حضرت فاطمه به میچنه کوله د هغه میچنې نه چې دې ته کوم شی میلاو شوی و چې هغه د لاسونو تڼا کېدلو د دې شکایت یې وکړو تاسو به وایې د میچنې نه ولې دې ته تکلیف پېښېده وایي مما تطحنو د دې وجې نه چې هغې به اوربشې اوړه کولې فبلغها نو حضرت فاطمه ته دا خبر راغی چې رسول الله ته یو دوه خادمان راغلی دي یو دوه غلامان ورته راغلي دي فبلغها نو ورسېده دې ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول اوتیا بسبین هغه ته راوستې شوي دي قیدیان فاتته نو حضرت فاطمه راله رسول الله ته تسأله چې دې سوال کو د هغه نه خادمن د خادم را روانه شوه چې رسول الله له ورشم باباجي له او سوال دی وکم چې حضرت په دې غلامانو کې ماله یو خادم راکه چې راله رسول الله په کور کې نه وه رسول الله په کور کې نو فلم توافقه نو دا موافقه نشوه د رسول الله سره هغه په کور کې نو فذکرت لعائشه نو حضرت فاطمه ذکر کړه دا واقع عائشه ته چې دقسې راغلی وم چې ما رسول الله یو غلام راکړي فذکرت نو فاطمه ذکر وکړو د دې خبرې لعائشه حضرت عائشه ته چې رسول الله راغی فجاء النبی صلی الله علیه وسلم نو کور ته راغی پیغمبر علیه السلام فذکرت ذالک نو ذکر وکړو د دغې واقعې د دغې خبرې چا ذکر وکړو عائشتو حضرت عائشې چاته ذکر وکړو له هغوی ته رسول الله ته ذکر وکړه چې حضرت دقسې فاطمه راغلې وه او لاسونه یې تڼاکي شوي او یو غلام یې غوښته ها اوس چې په دې خو تاسو پوهېږئ چې لور دې وي او واده مي او خبر درته دا راغی چې زما لور باندې تکلیف دی نو ګورې په مور او پلار باندې بیا په کور کې وخت نه تیریږي دقسې پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واورېده فورا روان شو د حضرت فاطمې کور ته فجاء النبی صلی الله علیه وسلم څنګه دی فاتته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا دا فاتانا حضرت علی وی چې رسول الله خبر شنو فاتانا راغ مونږ ته رسول الله مونږ ته راغ اوس دا ماسوتن منځونه شوي دي وقد دخلنا او حال دا دی چې موږ ننوتي وو مزاجعنا هغه ځایونو د اوده کېدو زموږ ته خپلې بشترې ته ننوتي وو وقد دخلنا او موږ ننوتي وو مزاجعنا هغه ځایونو د اوده کېدو زموږ ته چې رسول الله راغی نو فذهبنا موږ شروع شو لنقوم چې موږ پاسو چې رسول الله راغی غالبا دروازې مروازې به نه وي چې رسول الله راغی نو موږ به ودرېږی پاسو فقال رسول الله وی په دا خپل ځای ایسار شی مه پاسې ما علا مکان علا مکانکما ایسار شی په دا خپل ځای خوځې ما اوس د ادب دپاره حضرت علی او حضرت فاطمه پاسی چې رسول الله ته پاسو هغه وایي نه نه نه نه پاسېږی مه همدقسې شو طالبان وایي که نه الامر فوق ادب د یو سړي ادب کوه خو چې درته کومه خبره وکړي نو بیا هغه خبره پوره کوه رسول الله راغی په دا منځ کې کېناست حتی تر دې پورې وجدتو چې ما اوموند برد قدمه یخوالی د قدمونو دغه علا صدری په سینه زما د رسول الله دا مبارک قدمونه زما د سینې پورې ولګېدل نو دا سینه مې یخه شوه خوند یې وکړو وایي څه کیسه وه نو موږ ورته دا کیسه وکړه فقال نو رسول الله راته ووې الا ادلکما آیا زه ښودنه نه کوم تاسو ته تا علا خیر په دسی شي چې هغه ډیر بهتری مما د هغې نه سألتماه چې تاسو سوال کړی دی علی او فاطمه تاسو چې د کوم شي سوال کړی دی د دې نه درته یو بهترین شی نښیم هغه دا دی اذا اخذتما مزاجعکما کله چې تاسو ونیسئ ځایونه د اوده کېدو ستاسو خیر سره خپلې بشترې ته ورشئ بشترې ته ورشئ یا ناست یې یا پریوځئ نو داسې چلو کې چې چې چونتی ځل الله اکبر وایې لکه دا مانځه پسې وایې تینتی زل الحمدلله وایه تینتی زل سبحان الله وایه د دې کم خیر او برکت چې دی امید د دنیا خیر شته امید د آخرت خیر شته الله به دله د دنیا په کارونو کې داسې برکت واچوي چې د سره به بیا خادم ته هم ضرورت نی فکبر فکبر الله نو تاسو تکبیرونه وایه بړی بیان کې د الله اربعا و سلاسین سلور دیش پیری الله اکبر الله اکبر سلور دیش پیری وایه وحمدا او د الله حمد وایه سلاسم و سلاسینا دری دیرش پیره و سبحا او سبحان الله سبحان الله وایه سلاسم و سلاسینا دری دیرش پیره دی که دیر خیو د مانزه پسی او یو چې سړیو د کیږي او دا وی ډیر خیر برکت دی خو که د دې بې اندازې خیر برکت غواړی نو چې اودس دي بیا اودس هم صحیح دی خو ما وی که ډېر خیر غواړې په اودس باندې اوده شي او بد دا کلمې ووایې خو چې د دې پسې بیا رستو د هغه نه کوې ښه خبرې نه کوې فان ذلک یقینا دا چې دی خیر لکما دا ډېر بهتر دی ستاسو دپاره دا ستاسو دپاره بهتر فإن ذلک خیر لکما دا څنګه دی پسې مما سألتماه داسې دی که نه مما د هغې نه دله بهتر دی سألتماه چې تاسو د هغې سوال کړی دی نو دوی سوال د څه کړی او د خادم د خادم نه نه دا بهتر دی دا یو مسله خو پکې راله سرنامه کې چې کوم اخره خبره وه چې حضرت فاطمه د رسول الله نه د خادم سوال وکړو رسول الله صلی الله وسلم ولګېد او دی الله ته وسپارله وایي دا دغه وایې دا وظیفه کوې دا ستاسو دپاره د خادم نښه ده دلته امیدګله طالبان سوال کوي چې دا یو مسله خو پکې ذکر نه شوه که نه چې غوره کول د اهل صوفې په فاطمې باندې فاطمې لی ور نکو او اهل صوفه لی ورکو دا ټکې خو پکې نشته که نه که ستاسو خیالي د هغې جواب دا دی چې د بخاري څه عجیبه طریقه ده دی به سرنامه کی دي حدیث به درته بیان کی په دې حدیث کې به د سرنامې ذکر نی تاسو باریان شئ چې خدایه نو دا سرنامه د کم ځای نه ثابته شوه د ده مطلب دی ریاضه چې دی خو دلته درته یو روایت ذکر کی خو په دې یو روایت سره دی اشاره کوي یو بل روایت ته او په هغه روایت کې د دې سرنامې دغی ذکري خیال لري د دې وجه نه امام احمد صاحب چې دا حدیث ذکر کوي نو هغه په خپل کتاب کې داسې وایي چې رسول الله وایي والله لا اعطیکما په الله قسم چې تاسو له دا در نکم و اهل الصفه جیاع او اهل صفه څه دي هغه اوږي دي تطوا بطونهم علی الجوع هغوی خوارانې ګېډې راغونډوي په لوږه باندې نه زه ما سره داسې شی نشته چې په اهل صفه باندې وخورم دا غلامان رالم دا به خرڅ کم او د دې په پیسو باندې به په هغوی دغه وکړم خوراک وکړم نو ما وی بل روایت کې دا راځي چې رسول الله وی ولا کدله درکم دا زه ورکوم اهل صفه وله هغه خواران اوږي تږي دي هېڅ ورسره نشته باب قول الله تعالی دا باب دی د دې قول د الله فان لله خمسه یقینا د الله د فان لله یقینا د الله د پاره دی خمسه پنځمه د هغې وللرسول او د الله د رسول واعلمو انما غنمتم من شیئن په دې خبره ځان ښه پوه کې چې کوم شی تاسو په غنیمت کې راوړو فان لله خمسه پنځه یې ځای کې څلور یې مجاهدو ته ورکې او دا پنځمه چې دا نو لله دا د الله د الله شوه وللرسول او د الله د رسول شوه ولذي القربه د والیتاما والمساکین وابن سبیل دا دغه کوي فان لله یقینا د الله د پاره دی خمسه پنځمه د هغې وللرسول او د الله د رسول د پاره دلته عجیبه بیان کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه دا خمس واغشته چې چاله ورکو او چاله نه ورکو کنه اختیارمن نو مالک نو ځنې خلک وایي چې رسول الله د خمس مالکو چې چاله به خوښه وه هغله دی ورکو چې چاله به خوښه نه وه هغله مه ورکو لیکن امام بخاری د اشاره کوي چې نه رسول الله مالک نو مالک د هغې الله او رسول الله د الله د حکم تابع و دقسې مثال دی لکه پیسې ستای او ته بل چاله ورکې چې په دې طالبانو تقسیم که څنګه څنګه تقسیم کم یاره پنځوسې پنځوسې ورکه نو هغه غریب هغه چې کم تقسیمول کوي یا د دې پیسو مالک نه دی خو چې چا ورته څنګه اډر کړی دی دغه کوي اوس که حمیدګل ورته وي ماله سلګون راکړه نشي ورکولی دقسې مالک د هغې فانا لله خمسه د الله دپاره د خمس د هغې یعنې مالک د دې خمس څوک دی الله دی او وللرسول او د الله د رسول دی الله رسول یې څه دی تقسیموونکی دی ماوی ځنې علما وی چې د دې خمس مالک رسول الله نو مالک د هغې الله او پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې چې د الله څنګه حکم هغسې تقسیم به کو د امام بخاري هم دا رایه ده فإن لله خمسه وللرسول وللرسول او دا خمس د الله د رسول لپاره دی څه مطلب یعنی للرسول قسم ذالک یعنی پیغمبر د پاره دی تقسیمول د دی مالک الله تقسیمون کې څوک شو رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام بابی انما انا قاسم بیشک از تقسیمون کې من دا ځکه فی مال راشي یا خمس راشي یا چې دی د دې ځمکو نه کم حاصلات راشي نو زه د دې مالک نیم انما انا زه چې یم قاسمون زه تقسیمون کیم لکه پردې یو سړی چې پردې مال تقسیموي وخازنون او زه سیم خازن یم پر د الله مال دی ما سره پروت دی والله یوتی او الله څه کوي ورکول کوي نو بس الله چې ماته ووایي چې پلانی له ورکوه زه هغه له ورکوم پلانی له مه ورکوه نه ورکوم ښه وایه حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقال سمع سالم بن دلته ګورئ شعبه ته ګورئ ښه شعبه په دې حدیث کې درې استادان دي ښه یو سلیمان دی یو منصور دی او بل قتاده دی او هر استاز نه چې دی روایت کوي نو د هر استاز الفاظو کې لږ فرق شته ښه خبر لاندې ورسېده حضرت جابر ابن عبدالله ته قال جابر وی ولید لرجل پیدا شو د یو سړي دپاره منا چې هغه سړی زمونږ نه منا زمونږ نه څه مطلب یعنی من الانصاري د انصارو د انصارو یو سړی زمونږ د کورنۍ او د هغه بچی پیدا, پیدا شو د هغه دپاره غلام هلک زوی وشو چې زوی وشو فاراده هغه اراده وکړه ان یسمیه چې هغه نامه کیدي ده ته محمدن محمد محمد ورته نامه کیدي د انصارو یو کسو او د هغه بچی پیدا شو او اراده د دې وکړه چې زه د خپل بچی ته څه نام اږدم محمد ګوره دې ځای باندې ریاض خیال کوئ ښه اراده یې د څه وه چې زه نامه وله څه ږدمه محمد دې ځای باندې به دې بنغه کوي قال شعبه شعبه وی ما وی د شعبه څو استادانو درې وکنه نو شعبه وی فی حدیث منصور په حدیث د منصور کې دغه منځنی استاد نو چې ان الانصاریه دغه انصاری چې دا چا بچی شوی او د هغه زوی وشو نو قال دی وی چې حملته ما یوړه دا خپل نو پیدا بچی علا عنقی په سټ باندې په دې سټ کې مې کینو او یو میړو فاتیتو به النبی صلی الله علیه وسلم او ما راوړه دی پیغمبر علیه السلام ته دلته دا الفاظ دي وفي حدیث سلیمان او په حدیث د سلیمان کې هغلته سند کې هغه پیل استاذ نو په حدیث د سلیمان کې داسې دي چې ولد له پیدا شو د دې انصاري دپاره غلام غلام فاراده هغه اراده وکړه ان یسمیه چې دې نامه کیږدي هغه ته محمدن محمد نو قال رسول الله وی چې بالکل زما په نامه باندې نامیږ دی سمو بی اسمی نامیږ دی تاسو په نامه زما بلکل زما نامه بچی راوالی زما نامه ده محمد صلی الله علیه وسلم ولی نامه کې دی تمام صحابه اکابر بزرگان سلورو مذهبونو والا ټول وی چې خپل بچی ته نامه محمد کې خودل یا خپل بچی ته نامه د یو بل پیغمبر کې خودل دا بلکل یجوزو ښه موسی دی زوی ته دی کیښود عیسی دی کیښود هود دی کیښود صالح دی کیښود ابراهیم دی کیښود ټول صحیح دي یو حضرت عمر به یو ټکی وي حضرت عمر به وی خوښ مې نه ده د پیغمبر نامه خپلو بچو ته مږدی دا خیر د حضرت عمر یو رایه وه صحابه ورسره نه منله وی ولی خپلو بچو ته د خپل پیغمبر نامه ولی نږدو نو زما خیال دی چې د عربو دغه خوی داسې و لکه مونږه مونږ دې ته نه ګورو د ډنګ نه نه یو خو چې چاته غوسه شو نامې والو کنځل ورته کوو هسې نه چېرته تاسو بچي ته نامه کښېږدی محمد او بیا چرته دې سړي ته څوک غوسه شي او وایي چې د دغه محمد دسې دسې وکم نو ټیک ده چې دی خو ده ته کنزل کوي خو په نامه کې خو سر رسول الله شریک دی که نو دا د دې نامې بهاحترامي راځي دا د حضرت عمر رایه وه ورنه نور عام خلک پرې رسول الله زما نامه کې دی اکابر هم وایي د پیغمبر نامه هم دی د نورو پیغمبرانو نامې هم دی نامه هم دی خو دومره ده چې ولا ولا ولا توکنو او تاسو کنیه مږدی بی کنیتی زما په کنیه کنیا هغې نامې ته وایي چې د هغې سر کې اب راشي یا د هغې سر کې ابن راشي ګوره ابن عمر ابن پکې راغی که نه دا اوس کنیه ده ابو بکر اب پکې راغی ابو هریره د کمی نامې سر کې چې اب راشي یا ابن راشي دې ته کنیه وي نو د رسول الله کنیه سوه ابو قاسم نو زما نامک دی خو ابو قاسم ځان ته نامه مګ دی دا څه وخته پورې وه خو بیا دا حکم راغی وی چې دام جایز دی خام ولا تکنو تاسو کنیه مږدی بکنیتی زما په کنیه اوس چې خپل زوی ته ته نامه قاسم کې دی نو, سبا... نو تا ته به خلک څه وایي ابوالقاسم به درته وایي نو ابوالقاسم مطلب دا دی چې خاوند د تقسیم نو د الله مالونه ته تقسیمې که د الله مالونه تقسیمونکې رسول الله دی ته به انا کنه ابوالقاسم انا ابوالقاسم زه خاوند د تقسیم زغه د خاوند د تقسیمولو یم نو تقسیمول خو ستا کار نه دی فانی زه چې یم رسول الله وی انما جعلت قاسمه ګوره زه تقسیمون کې دا بیا راله چې ګوره رسول الله چې دا کم مالونه به تقسیمول هغې مالک هغه نوخه وقال عمر عمر ابن دینار وی چې اخبرنا شعبتو ان قتاده قال قتاده وی چې سمعت سالما ما واوریدل د حضرت سالم نه د عبدالله ابن عمر زوی دی عن جابر هغه روایت د جابر نه کوي چې اراده دغه غزړه مسله ده چې د انصاري یو بچی وشو چې بچی وشو نو اراده هغه اراده وکړه ان یسمیه القاسم چې هغه ته نامه کیدي قاسم فقال النبی صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی چې سمو بی اسمی نامک دی په ناموزمه ولا تکنو او کنیه مګ دی بی کنیتی زما په کنیه ګوره دی بل روایت ذکر کخه د عمر ابن دینار نه الته د شعبه نه چې روایت کوي نو څوک کوي ابوالولید دی که نه داسې دی که نه او دلته چې د شعبه نه روایت کوي نو امر کوي دا د روایتونو اختلاف دی هغې ته اشاره کوي دغه انصاري خیال کوي چې زوی پیدا شو نو دی اراده وکړه چې زه وله نامه کېدم څه نامه وله کېدم نو مخکې نامه دا وه چې محمد وله کېدم لیکن دی روایت کې رالل چې کم عمر ابن دیران بیانوي نو هغه دا ده چې هغه اراده وکړه چې ورته قاسم نامه کېدي خیال لري هلته د محمد نامه وه دلته د څه د قاسم محدثین حضرات وی چې دا روایت صحیح دی ښه دا روایت دکه د ابوالقاسم سره دا برابریږي د ابوالقاسم سره محمد ټکی نه برابریږي ده نه اراده وکړه چې زه خپل زوی له قاسم نامه کېدم او مطلب یې دا چې سبا بیا خلک ما ته دغه وی ابوالقاسم وی حدثنا محمود بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن صالح بن ابي الجهد عن جابر بن عبد الله الانصاري ور دا بل روایت کوي ښا دا ماغه د سفیان روایت د اعمش نه دی هم دقه ځای دپاره د دغه مخکیني دویم روایت دپاره تایید کوي چې د دې ماما چې بچی پیدا شو نو اراده وکړه چې زه وله نامه څه شی کېدم نو یو روایت کې محمد بل روایت کې دغه دی قاسم دی خو ښه خبره دا ده چې دا قاسم ټکی و چې قاسم نامه یې کېښوده عن جابر ابن عبدالله انصاري دی روایت کوي د جابر ابن عبدالله انصاري نه قال دی وی دا د سفیان روایت دی چې ولد لرجل پیدا شو د یو سړي دپاره منا چې هغه زمونږ د کورنۍ نه و څوک پیدا شو غلام غلام فسماه نو دې سړي نامه کېښوده د خپل بچي ته القاسمه دلته بیا د قاسم راغی قاسم نامه ورته کېښوه نو انصار پرې راغونډ شو وایي تا خپل بچي ته نامه قاسم کېښوده مطلب دې څه دی چې سبا بیا خلک ماته څه وایي ابوالقاسم وایي والله که درته ووایو فقالت الانصارو انصارو دا بده وګڼله نو اووی انصارو چې لا نکنیکا منګه کنیه نږدو تا ته ابوالقاسم ابوالقاسم کنیه خو مو پېژنده که نه چې د کمې نامې په سر کې اب راشي یا د کمې نامې په سر کې ابن راشي او نه به دې پې سترګې یخې کو کم سړی چې کم شی چې د سړي مرادي او هغه پوره شي نو سترګې څه شي یخې شي ولا ننعمک عینا او نه به یخې کو موږ ستا سترګې په دې خبره به دې خوشحاله نه کو خیر دې خپه شو فات النبی صلی الله علیه وسلم نو دا سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته فقال یا رسول الله نو دوی ای د الله رسوله ولیدلی غلام پیدا شو زما یو بچی یو هلک فسمیته قاسمه ما ورته نامه کښېښوده قاسم فقالت الانصارو نو دی انصار ووی چې لا نکنی که من تا ته کنیه نږدو ابوالقاسم ابوالقاسم تا زوی ته نامه ولې قاسم کېښوده چې ستا مطلب دا دی چې خلک ما ته ابوالقاسم وایي ولا ننعمک عینا او نه به مونږ یخې کو په دې باندې ستا سترګې فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ډیر ښې کړي دي انصارو تا سره ډیر ښه کړي دي چې د دې نه منې کړې احسنت الانصارو ډیر ښه کړي دي انصارو مسله دا ده چې تسمو باسمي تاسو نامیږ دی ځانونو ته یا خپلو بچو ته زما په نامه محمد نامه بچو ته ږدی ولا تکنو او کنیه مږ دی ځان ته بکنیتي زما په کنیه ابوالقاسم خاوند د تقسیمولو نو خاوند د تقسیمولو خو زین تاسو خو نه یې فانما انا قاسمون بشک زه تقسیمون کیم بیا راغی چې دا کم مالونه د الله د رسول الله سره مالک رسول الله نو بلکې مالک الله دې صرف تقسیمون کې او خازنو خان حدثنا حباب بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه يقول حمید ابن عبدالرحمن د عبدالرحمن ابن عوف دی د هغه زوی دی حمید انه سمع معاویته دی حضرت حمید واورېده د حضرت معاویه نه دا مشهور معاویه نه دی یقولو معاویه صاحب به وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الله من یرد الله به هر هغه څوک چې الله اراده وکړي په هغه باندې خیرا د خیر کم سړی چې الله هغه ته اراده د خیر وکړي چې زه دله د دنیا فیدې هم ورکم او د آخرت فیدې هم ورکم کله چې الله اراده وکړي یو انسان ته د خیر د هغه په زړه کې شوق د پوی راشي د هغه په زړه کې شوق چې دی نو د هغه د علم راشي نو من یرد الله هر هغه څوک چې الله اراده وکړي به په هغه خیرا د خیر نو یفقه الله پویه ورکړي هغه ته فی دینه په دین کې استادانو به وي چې موږ ته به خپلو اکابرو وي چې کم سړی تاسو درس کوي او په درس کې کیناست د ده نه اراده د خیر کوي چې خیر سره د دې سړي به الله آخري انجام دغه کوي درست کوي دغه کوي استاد به وي کم سړی درس کې ناست دي وایي دا تجربه ده چې للهیت پکې وي که دی آباد شو که آباد نه شو الله به بچي آبادوي نصیب الله آبادوي خان نو یفقه فی الدین الله به پوی ورکی دته په دین کې دا یو خبره کوله بله خبره به دا کوله چې دا د الله کم مالونه چې ما سره دي هلکه مالک د دې زه نه ښه مالک د دې الله دی الله ما ته حکم کوي دله ورکوه دله مه ورکوه والله المعطي الله ورکوونکی دی وانا القاسم او زه سیم تقسیمونکی یم د دې وجې نه په خمس الخمس په خمس کې چې دا پنځمه راشي د الله حکم سو چې دا خمس پنځه ځایه که یو ستا د بیبیانو د ذریاتو یو ستا د اقاربو خو په اقاربو کې ټول اقارب نه خاص کر بنو هاشم او دغه عبدالمطلب مطلب بني مطلب انور نه دغسې یتیمانان داسې مسکینان داسې مسافر یو بله به رسول الله وی ولا تزال هذه الامه او همیشه وی دا امت مراد د امت نه امت اجابه ده دغه امت چې دا کومو خلکو د رسول الله دعوت قبول کړی دی ایمان یې راوړی دی همیشه به دا امت ظاهرینه غالبه هم په دلایلو هم په قوت او په طاقت علی من خالفهم په هغه چا چې څوک د دوی خلافي حتی تر دې پورې چې قیامت راشي یأتی امر الله چې راشي حکم د الله چې قیامت دی او چې قیامت راځي نو وهم ظاهرون په داسې حال کې چې دوی به غالبوي دا الله درکړی دی یو سړی په اجره کې بیګا ووی بل ته چې دا سلګون واله او پلانی ته ورکه نو چې سبا له هغه تاله راوړي نو دا د تاله نه دی درکړی دا هغه سړي درکړی دی نو دغسې ما اوتیکم نه زه تاسو له څه شی درکوم د خپل ځانه ولا امنعکم او نه زه ستاسو نه منې کوم نه منې کوونکی یم زه نه ورکوونکی یم زه انما انا یقینا زه چې یم قاسمون زه تقسیمونکی یم وختي تاسو وي تقسیمونکی یم خازن یم خازن ازعو زه دا مال ږدمه حیث امرتو په هغه ځای کې چې ما ته امر شوي دي چې دله ورکه ورکوم چې دله مه ورکوه نه ورکوم دی روایت کوي عن خولت الانصاریه تی د خوله انصاریه نه خوله انصاریه دا د انصارو د قبیله ده ډیره تقواداره ښځه وه د دې نکاح د حضرت حمزه صاحب سره شوې وخه د رسول الله ترنو هغې سره چې هغه بیا شهید شو نو بیا د دې نکاح د یو بل سړي سره شوې ده هغه نامه وه حنزله خو دا هغه حنزله نه دی چې په هغه احد کې شهید شوی او دا بلو قالت دا خوله وی دی خولی چې د رسول الله نه دا حدیث اوریدلی دی نو دا هغه زمانه ده چې دا په حضرت حمزه صاحب په دغه کې وخه په نکاح کې او حمزه ژوندی و قالت دا وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د رسول الله نه یقول هغوی به وي ان رجالا یقینا بعضې خلک دي دا بیا مسله رالله اکابر وی په دې خبره تاسو هم دغه کوئ غلا خو غلا ده خیانت خو خیانت دی دوکه خو دوکه ده خدا په هغه مال کې چې کم انفرادي مالی ښه د یو سړي مال دی د یو سړي او ته د هغې نه غلا وکړې نو غلا شوه دوکه دې وسره وکړه دوکه شوه لیکن کم مال چې مشترکی د غون قوم مالی او پاغې کې د خیانت وکنو استغفر الله بیا اندازې ګناه ده بیا اندازې لکه مثلا سرکاری مال دی دغه بمبې سرکاري دي دغه ډوه سرکاري ده دا تارونه سرکاري دي یا بل شی سرکاري دي خښتې سرکاري دي دا تیږې سرکاري دي او دا نه چې توسې په سوزکي کې راچې او په ډارسن کې ورځغلی کور ته دا عظیمه ګناه ده عظیمه یا قومي مسلې دي یو قومي مسلې دي او تا ته ذمواري درکړې ده چې دا پیسې راغونډوه او دا دغه کوه او ته په هغې کې خیانت کې نو وروره دا غلا نه ده دا بې اندازې دغه طبعي ده نو رسول الله به وی ان رجالا یقینا بعضی سړي یتخوزون هغوی به ننوځي یتخوزون دلته معنا کوي یتصرفون هغوی به ننوځي او تصرف به کوي فی مال الله د الله په مال کې د الله مال څه دی چې هغه مال مشترک دی د چا دی نه او بغیر حق بغیر د حق نه حق بینی او دی بغه کوي د دې وجې نه فلهم النار یوم القیامه دوی له به اور د جهنمي په ورځ د قیامت هلکه چې د یو سړي نه د غلا وکړه خو آخر خو به یې درته معاف کي که نه نو چې تا اوس سرکاري شی غلا کو نو سرکاري شی د چا دی د تورخم نه راوالی د کراچۍ د اخره پورې چې دا څومره قوم دی د هغوی شریک دی نو دې کې به درته کم کم معاف کوي یا ستاسو د قومونو مشترک مال دی نو او تا د هغې نه خیانت وکړو نو د هغون قوم بیا درته بیا څنګه معاف کړي استاد صاحب به وي د انسان د طبعې نښه دا ده چې په مال مشترک کې دی خیانت کوي هغه دا ده چې په دغه وخت کې به ډېر ډېر پړق او پړوق کوي پړق او پړوق لکه دریاب دغه سیلاب چې را روان یو د پاسه پې دا خاشي بوشي لیکن اخري انجام به ته ویي وي بیا به په بیمارو کې مبتلا شي او په فقر او په غریبۍ او په مشکلاتو کې به راشي باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام چې احلت لکم الغنائم تقسیم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره غنیمتونه دلته خو لکم دی کنه لیکن بل ځای کې دی احلت لی الغنائم حلال کړی شوی دی زما د امت لپاره غنیمتونه هلکه پخوا ګورې دا غنیمتونه نو پخوا امتونه دوه قسمه ستاسو حشوی بعضې امتونه داسې لکه د عیسی علیه السلام زمانه کې چې هغوی ته حکم د جهاد نو بعضې امتونه داسې وو چې هغوی ته حکم د جهاد و لکه رستو را روانه ده خو چې غنیمت به حاصل شو غنیمت به مجاهدو نه اخیسته دا مال به راواغشته هغلته به میدانه کې کیښو که دا جهاد به الله ته قبولو د اسمان نه به اور راغې دا مال به وسوځو که الله ته به قبول نو را به نغې دا نن دا امت دی لاړ شه جهاد هم وکړه الله د لاجرونه بیا اندازې درکوي ثوابونه او خیر برکت او ورسره چې دی په پنډونو پنډونو مالم راوړئ احلت لکم الغنائم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره غنیمتونه وقال الله عز وجل الله وی وعدکم الله مغانم کثیره الله وعده کړې د تاسو سره د غنیمتونو ډېرو غنیمتونو تاخذونها چې تاسو به اخلی دغه غنیمتونه فعجل لکم الله زر درک تاسو ته هذه دا دا د خیبر واقع ده د خیبر په جنگ کې الله مسلمانانو ته بې اندازې مال ورکړ وی مسلمانانو دا هیڅ شی هم نه دی الله د سره د ډیرو غنیمتونو وعدې کړي دي دا خو یې هسې د جیب د خرچې دپاره څه لږ غوندې شی درکړ نو وروستو را روان دي هر هغه واقعي تقسیم شو د حضرت عمر صاحب زمانه کې د روم زیاته حصه فتح شوه شام او دا علاقې کسرا حکومت ټول ووالې شو د کسرا خزانې مدینې منورې ته راوړل شوې استاد صاحب به وي دیندار خلکو کم مال چې تاسو سره دی حرس مکوي حرام خوري مکوي خو زړه کې وایه چې دا د الله هسې یو معمولي شی موږ ته راکړی دی آینده دپاره به الله د دې نه موږ له نور هم زیات راکوي الآیه دا آیات ووایې فهی للعامه دا آیات چې دی دا د عامو دپاره دی حتی تر دې پورې یبینه الرسول اسلام چې بیان وکړه د دې پیغمبر علیه السلام وره دلته کې داسې دي وعدکم الله مغانمه کثیره الله وعده کړې د تاسو سره د غنیمتونو ډیرو دا خبره چا سره ده عام مؤمنانو سره ده الله تاسو سره وعده کړې ده د غنیمتونو ډیرو نو ما وی دا خبره عامه ده هر مؤمن ته ده لیکن حقیقت کې دا خبر هر مؤمن ته نه ده ښه بختولاجي رسول الله د دې بیان کړی دی نو دا خبره خاص ده هغه دا ده چې غنیمت د هر چا نه دی غنیمت د هغه چا دی چې چا په جهاد کې دغه کړي شرکت هغه کړي ریاض خیال دی الفاظ د قرآن څه دي عام دي خو رسول الله بیا د دې بیان کړی دی چې مراد د وعدکم الله د دې کوم نه څوک مراد دي صرف او صرف مجاهد واقعي تاسو هم وی وبه وایې چې عند الله د الله په نس باندې د مجاهد چې کم قدر دی او کم عزت دی که نه نو بیا اندازې دی مړه خو بس استاد به وی لنډه دا ده چې د پیغمبرانو پسې دویمه درجه لري نو اول پیغمبران دی او دویمه درجه بیا د چا ده د مجاهدو حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول پاک وی الخیل اسونه چې دي معقود تړلی شوی دی فی نواسیها په هغه ویښتو د ټنډو د هغې کې دا سونه معقود تړلی شوي دي فی نواسیها په هغه ویښتو د ټنډو د هغې کې څه پکې تړلی شوی دی الخیر خیر دا تاسو چې کوم اسونه د جهاد دپاره ساتئ د دې اسونو د ټنډو دا کم ویښته چې دي په دې ویښتو کې چې دی نو الله تړلی دي څه شی تړلی دی د دې امت دپاره الخیر خیر تړلی شوی دی په هغه ویښتو د ټنډو د هغې کې څه پکې تړلی شوی دی الخیر خیر خیر هر یو څیز چې د فیدې شي وي هغې ته خیر وایي لکه هر شی چې د هغوی نقصان وي هغې ته شر وایي تاسو به وایې دا خیر څه دی دوه شیونه دي یو اجر او ثواب چې په اس باندې سور شوې او جهاد دی وکړه یا د جهاد دپاره ساتې تاسو ویلي که نه دومره اجر دی چې دا خاشنو کې دام په اجر دی چې اوبې وسکلې دا مجر دی او بل دا دی چې والمغنمو بل څه دی غنیمت دی په دې جهاز باندې سور شو جهاد وکړي خلک به یوه یوه حصه راوړي ته به دوی سې راوړې یو به ستا وي او بله به دې د اسي الی یوم القیامه تر ورځه د قیامته پورې حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله اسلام قال د الله رسول وی اذا هلک کسرا کله چې هلاک شي پیشمګویي کوي کله چې هلاک شي کسرا کسرا بیا دغه ته وی د فارس دغه ته باچا ته کله چې د فارس باچا هلاک شي نو فلا کسرا بعده بیا به بل کسرا د هغه نه پس رانشي هم دقسې وشوه چې رسول الله دغه کسرا نه دی دا د رسول الله د زمانې چې خط یې ورته راولېږ هغه بدنصیبه د رسول الله خط ټوټه ټوټه که رسول الله ورته خیرې وکړې چې خیرې وکړې دا مړ شو ورپسې بیا د دوی حکومت ځای ونه نیوه زوی راغی هغه هم ختم شو ورپسې لور راغلل هم ختم شو ورپسې اخره ټوله کورنۍ ختمه شوه و اذا هلک قیصر او کله چې هلاک شي قیصر نو فلا قیصر بعده بیا به بل قیصر د دنه پس نی ګوره دا روم نه دی دا دومره خور حکومت و چې دا شام او دا علاقې ټولې داسې راغلی عربو نه تاو دا ټولې د دوی وي او دا اوس چې ورته استنبول وایې د ترکو یې صدام ټول رومو خو چې مسلمانان را پاسېدل شام هم ترې واغېشته او فلسطین او دا ټولې علاقې او استنبول یې ترې ټول واغېشته لاړه په لږ ځای کې د هغوی حکومت پاتې شو والذي نفسي بيده زما د قسمی په هغه الله چې زما نفس په لاس د قدرت د هغه کې دی لتن لتنفقن کنوزهما لتنفقن دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده خامخا خامخا تاسو به ولګوئ کنوزهما د زې زور وایې خزانې د دې دواړو فی سبیل الله د دې دوو ملکونو خزانې به راشي مدینې ته او تاسو به بیا د الله په لار کې خامخا خامخا اوبه لګول شي نو بیا به داسې وایې کنوزهما خزانې د دې دواړو فی سبیل الله د الله په لار کې ځای لکه